الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفصل الثاني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه وغض بها صوته رواه الترمذي وأبو داود ده حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت ده ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائے ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عطس چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم انټوشه کولو غطا وجهه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بخپل مخ مبارک پټ کړلو بيديه پلا سرا او صوبه یا په جامع سرا پرون تاسو ته ما د خبرې وضاحت کړو چې کله یو انسان هم ټوشه کوي نو سنت طریقه دا ده چې دې په لاسونو باندې خپل مخ پټ کی یا کدغه موقع باندې د سره صادر یا دسمال وی په هغه باندې د خپل مخ پټ کی او داغي وجم تاسو ته ما بیان کړی و یو خو چې انسان هم ټوشه کوي نو د د مخ او د د چهره هغه هيئت بدل شي یو خو دغه ده او دویمه وجه دا ده چې کله انسان انجوشه کوي نو په دغه وخت کې دی بې اختیار شي نو خولې نه یا څنګو نه لاړې راتویدل دا هم پکې کېدی شي نو دی وجې نه یو احتیاط دی یو سنت طریقه پیغمبر علیه السلام والسلام دغه ښودلې ده نو غطا وجهه پیغمبر علیه السلام والسلام خپل مخ مبارک پټ کړلو بيدیه په لاس مبارک سره او صوبه یا په جامې سره نو وغض بها صوته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پاغي باندې आवाज خکته کلو غض په معنی د خفض سره ټټوالي ته ویل کیږي پیغمبر علیه السلام خپل आवाज مبارک ټټ کلو یعنی کم به کړلو رواه الترمذی و ابو داود د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمذی او امام ابو داود وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وعن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم رواه الترمذي والدارمي کله چې په تاسو کې یو کس انټو شی وکي نو دې دې الحمدلله وای مخکې روایتو کې صرف د الحمدلله لفظ ذکر شوی او دلته کې لګ الفاظ چې دې اغزيات دي الحمدلله علی کل حال یعنی د الله حمد او ثنا بیانو علی کل حال په هر حالت باندې او په هر حال کې موږ د الله حمد او ثنا بیانو نو کچا الحمدلله ویلې نو مخکې روایتو کې دا الحمد لله ذکر راغلی دی او که چا دا جمله ویل الحمد لله علی کل حال نو په دې حدیث مبارک کې دغه جمله راغلی ده نو چې کله یو سړی انټو شی وکي نو دې دې الحمد لله وای یا الحمد لله علی کل حال الله رب العزت دې تا ته هدایت نصیب کی ویصلح بالکم او الله دې ستا حالت بهتر کی دغه مسله دوستانو مخکې مونږ بیان کړې و یو ځل بیا هغه را تازه کو چې کله یو انسان انټو شیو کې نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې الحمدلله وایي نو چې کله د الحمدلله ویلې نو د سره چې کم مرګره ناشتي په هغه باندې جواب ورکول چې دی هغه واجب شلو هغه دی ورته وی يرحمک الله نو بیا دا انټو شي کون کې دی په دې الفاظ سره جواب ورکي يهديكم الله ويصلح بالكم خدا په هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پرون موږ روایت کې ذکر کړیو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا انټو شي جواب په هغه وخت کې ورکول دي چې کله انتو شي کوونکې الحمدلله ووایي که هغه الحمدلله ونه ویلې په تا باندې یرحمک الله ویل واجب نه دي خو که یو ځل هغه الحمدلله ویلې نو بیا د هغې جواب ورکا بیا د انتو شي کوونکې ته پیغمبر اسلام فرمایي چې چونکې هغه تعالی په خسته الفاظو سره جواب درکو یرحمک الله نو د هغې جواب ته ورکا په یهدیکم الله ویصلح بالکم سره رواه الترمذی والدارمی قال ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمائے کان اليهود يتغاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يهوديان بد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته راتل يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم او دی به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې انټو شی وکړلو يرجون او دی بدا امید لرلو ان یقول لهم يرحمك الله چې پیغمبر علی السلام به دي ته يرحمك الله وي او پیغمبر علی السلام به ته يرحمك الله نه ویلو فیقول پیغمبر علی السلام به فرمایل يهديكم الله ويصلح بالكم الله دې تاسو ته هدایت وکي ويصلح بالكم او الله دې تاسو حالت بهتر کړي ابو موسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته به يهوديان راتلل د پیغمبر علیه السلام مجلس کې بناستو او غیب په قصد باندې په زور به انټو شو کولو او غیب الحمدلله ویلو نو طریقه دا د دوستانو چې کله یو مؤمن مسلمان انټو شو کې او هغه الحمدلله وی نو مونږ به څنګه جواب ورکو يرحمک الله نو دغه يهوديان براتل د پیغمبر اسلام مجلس ته دی په زور باندې انټو شو کنو او دی به ویل الحمدلله چونکه يهوديان خو په الله ایمان لري ځان ته د موسی عليه السلام امتيان وي نو په الله خو ایمان شته دي الحمدلله لفظ به ویلو او دا الحمدلله نفس به په دې نیت باندې ویلو چې د الله پیغمبر به مونږ ته يرحمک الله وایي او بیا به مون خلکو ته چې مون ته د الله پیغمبر دعاګانې کوي يرحمک الله چې الله دې پتا سو باندې رحم وکي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به داغه جواب په يرحمک الله سره نه ورکولو هلن کې تاسو ته مویل طریقه دا ده یو سړی انټو شیو کې هغه الحمدلله وای نو هغه به جواب ورکي په يرحمک الله سره خو دی يهوديانو سره د پیغمبر علی اسلام معاملې جدا وا چې کله به دی انټو شو کو دی به الحمدلله ویلې نو پیغمبر علی اسلام به ته يرحمک الله نه ویلې بلکې هغه د هدایت محتاجو نو پیغمبر علی اسلام به د هدایت دعا کوله يهديکم الله الله دې تاسو ته هدایت کی ويصلح بالکم او الله رب العزت تاسو حالت بهتر کی په دغه طریقه باندې چونکه دی یو طریقه کولا یو چل به کولو پیغمبر علی اسلام سره خودی په خپل مقصد کې کامیاب نشو دی په دې نیت باندې براتل چې پیغمبر علی اسلام به مونږ ته يرحمک الله وای نو مونږ به بیا خلق ته وای چې الله پیغمبر مونږ ته دعاګانې کې چې او په مونږ باندې د الله رحم دې زکه جاسي خو اگر چې پیغمبر علی اسلام سره دښمنی و خلاتل په دغه نیت باندې منافقت خو پکې ډیرو نو دی وجنه بدی راتل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به داغه جواب په يرحمک الله سره نه ورکولو نو کان اليهود يتعاطسون عند النبي صلی الله علیه وسلم يهوديانو با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې اغا انټوشه کولو يرجونا او دی به دا امید لرلو اي يقول لهم يرحمكم الله چې پیغمبر علیه السلام به مونږ ته يرحمک الله وي خو پیغمبر علیه السلام به يرحمک الله نه ویل فيقولوا پیغمبر علیہ السلام به فرمایل یهدیکم الله الله رب العزت ته تاسو ته هدایت کی و یصلح بالکم او الله دې تاسو حالت بهتر کی په هدایت او په ایمان سره یعنی الله دې تاسو ته هدایت او ایمان نصیب کی چې تاسو حالت بهتر شي رواه الترمذی و ابو داود د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمذی او امام ابو داود وعن هلال بن يصاف قال كنا مع سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال له سالم وعليك وعلى أمك فكان الرجل وجد في نفسه إلى آخر الحديث د حضرت هلال ابن یصاف تابعی دی د دنه روایت را نقل دی قال دی فرمایي كنا مع سالم ابن عبید دا هلال ابن یصاف دی تابعی دی دی فرمایي چې موږ د پیغمبر علی اسلام صحابي دی سالم ابن عبید دا غسر په یو مجلس کې ناس نو فعطس رجل نو یو سړی پکې انټو شی وکړلو فعطس رجل من القوم یعنی دغه وخت کې چې کم قوم او کم خلک موجودو نو په هغه خلکو کې یو کس انټوشی وکړو فقال السلام علیکم او د صدقه نه انټوشی نه بعد هغه په دغه الفاظو باندې هغه خلکو ته مخاطب شلو چې السلام علیکم طریقه خدا دا چې یو سړی انټوشی وکړي نو دی بسوي الحمدلله یا الحمدلله علی کل حال نو دا هلال ابن یساف فرمایي چې موږ د پیغمبر اسلام د صحابي په دغه مجلس کې ناستو سالم ابن عبید رضی الله تعالی عنہ صحابي دی نو داغه په دې مجلس کې یو کس انټو شو کو نو هغه د الحمدلله په ځای باندې السلام علیکم ویل فقال له سالم د پیغمبر اسلام صحابي حضرت سالم ابن عبید والله جواب ورکو وعليك وعلى امك یعنی کله چې دویل السلام علیکم نو دی سالم ابن عبید وتویل وعليك وعلى امك پتا دیم سلامي او ستا په مور دیم سلامي عليك وعلى امك السلام یعنی پتا دیم سلامي او ستا په مور دیم سلامي فکان الرجل وجد فی نفسه په دې باندې دا سړی غوسه شلو چې زما مور دی ولې یاد کو زما مور ته دې سلام ولې وکړو فقال نو دی صحابي ورته فرمایل چې دا تعالی ما څنګه جواب درکو دغه شانته واقع د پیغمبر علی اسلام مجلس کې پیښه شوې و یو سړی انټو شی وکړو هغه د الحمدلله په ځای باندې السلام علیکم ویل پیغمبر علی السلام ول جواب ورکو علیک وعلى امک السلام پتا دې سلامي او ستا په مور دې سلام وی نو دا ما چې سو کل دا ما د ځان نه دی کړی بلکې دا د الله د پیغمبر هغه مجلس ما لیدلې دی د الله د پیغمبر په مجلس کې دا واقعیا په خشوي وا نو هغه شانته معاملې تا سره مو کا فقالا نو دې صحابي ورته فرمایل اما انی لم اقل چې دا کومه خبره ما وکړله نو دا ما د ځان نه د کړې الا ما قال النبي صلی الله علیه وسلم مگر دا خبره ما ومغه شانته وکا چې څنګه د الله پیغمبر فرمایلیو اذا عطس رجل عند النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې یو سړی انټو شی وکړلو فقال السلام علیکم نو هغه د الحمدلله په ځای باندې السلام علیکم ویلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عليك وعلى امك پتا دې سلامي او ستا په مور دې سلام وي نو د صحابي ورته فرمایي چې دا تعالی ما کوم جواب درکلو نو دا عمر شانت جواب دی چې کوم واقعه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې هغه پیښه شوې و بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ارشاد مبارک نو دی صحابي هغه را نقل کلو خودلته یو سوال پیدا کیږي دوستانو چې د الله پیغمبر دی سړی له ولې داسې جواب ورکړیو چې علیک وعلى امک السلام او پتا دیم سلامي او ستا په مور دیم سلامي نو داغي یو غټه وجه وسانه وجه علماء دالی کړی دا چې کله دی سړی انډو شی وکړو نو په کار ده چې د الحمدلله ویلې وي خو د د الحمدلله په ځای باندې السلام علیکم ویل نو پیغمبر علی اسلام ورته اشاره وکړه چې ستا په تربیت کې ستا مور کمې پرې خو دې دې مور درله صحیح تربیت نه دی کړې چې مور دې صحیح تربیت کړې وې نو په دې مجلس کې بتا د سلام په ځای باندې الحمدلله ویلو علماء یې دغه یو وجه بیان کړې ده نو علیک وعلى امک السلام حالان کې د پیغمبر علی اسلام د طرف دا یو دعا و د د پاره پتا دیم سلامتی او استاف او د الله پیغمبر چې چاله د سلامتی دعا وکي نو داغه په سلامتی کې څه شک پاتې نشلو پیغمبر علی اسلام داغه د پاره دعا وکړه بهر حال بیا دی صحابي په دغه مجلس کې و فرمایل چې پیغمبر علی اسلام فرمایلی دي چې کله پتا سو کې یو کس اذا عطس احدکم کله چې پتا سو کې یو کس انټو شیو کې فلیقل الحمد لله رب العالمین مختلف الفاظ را نقل دي بعضی صحابهونو الفاظ را نقل دي صرف الحمد لله په مخکې روایت کې مونږ وویل الحمد لله علی کل حال او په دې روایت کې دي الحمد لله رب العالمین یعنی په دې الفاظو کې چې کوم الفاظ ته وویل په سنت باندې به با عمل شي کچا انټو شی وکړو هغه صرف الحمد لله وویل دا هم کافی دي کچا الحمدلله علی کل حال ویل دا هم صحیح دی او کچا الحمدلله رب العالمین ویل دا هم کافی دی نو پیغمبر علی اسلام فرمایي چې کله پتا سو کې یو کس انټو شو کې نو دې دې الحمدلله وی ک الحمدلله ویل شي الحمدلله علی کل حال ویل شي الحمدلله رب العالمین ویل شي په دې الفاظو کې چې کوم الفاظ له ورزي اغه دی وی وليقل له من يرد عليه د سره چې په مجلس کې کم سړی ناست وي نو هغې دې ورله جواب ورکړي یرحمک الله په یرحمک الله سره ولیقل یغفر الله لي ولکم الله دې ما تم بخنو کې او الله دې تا تم بخنو کې په دې روایت کې خو دغه الفاظ دي او مخکې روایاتو کې الفاظ را نقل شنو یهدیکم الله ویصلح بالکم راځو وخت پوره دی خدا مسله نیمه کې نه پریدو یو سړی انټو شی وکړو نو پیغمبر علی اسلام فرمایي کده الحمدلله ویل شي الحمدلله دی وای ک الحمدلله علی کل حال ویل شي دا دی وای دغه رنګ کده الحمدلله رب العالمین ویل شي دا دی وای د سره چې په مجلس کې کم سړی ناشته هغه دی والله جواب ورکي يرحمک الله یعنی د چې کله الحمدلله ویل نو هغه دی والله جواب ورکي يرحمک الله نو دې دې بیا جواب ورکي يهديكم الله ويصلح بالكم یا دی دا دعا وای او کدا دعا چاله نو ورزی دغه دعا دیو کې یغفر الله لی ولکم الله دی ما تم بخنو کې والله دی تا ته هم بخنو کې یغفر الله لی ولکم الله دی ما تم بخنو کې او الله رب العزت ته تا ته هم بخنو کې دغه الفاظ هم استعمالول شي او یهدیکم الله ویصلح بالکم دغه الفاظ هم رانه کړ دی رواه الترمذی و ابو داود د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمذی او امام ابو داود صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحابہ اجمعین یا الله سم رسول سم ورید د عمل توفیق پر نصیب کې یا الله لوی واړو ګناهونه را تماف حضور پاک علی السلام اتباع نصیب کې یا الله په صراط مستقیم او نه غلار باندې روان د شیطان او د گمراهۍ د لارو نه مسات د دنیا او آخرت خوشاله نصیب یا الله شرم پردم په دوانه جهان باندې وساتي بیمارانو له شفا ورک قرضداران د قرض نه خلاص یا الله د ټولو حاجتمندو حاجتمند خپل غیب او خزانو نه پوره یا الله اخر خاتمه په ایمان کې یا الله اخر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین